درنو او قدرمنو اورېدونکو! تېره ورځ د اسلامي امارت او امریکايي پلاوي تر منځ یو ځل بیا مذاکرات پیل شول. په مطبوعاتو کې دا خبرې ګرمې دي چې روان مذاکرات به نهايي وي او په نږدې راتلونکې کې به د یوه توافق له مخې یوه برخه بهرني عسکر له افغانستانه وځي او اوربند به رامنځته کېږي. د یادو موضوعاتو په اړه مو د اسلامي امارت د سیاسي دفتر او د مذاکراتي ټیم له غړي شیخ الحدیث مولوي شهاب الدین دلاور صاحب سره مرکه کړې چې اورېدلو ته یې ستاسو پام راګرځوو. ډېر محترم شیخ صاحب! لکه څرنګه چې تاسو معلومات لرئ، تېره ورځ د اسلامي امارت د مذاکراتي ټیم او امریکايي پلاوي ترمنځ یو ځل بیا مذاکرات پیل شول او کېدای شي څو ورځې دوام وکړي، تاسو هم د مذاکراتي ټیم غړي یاست که د روانو مذاکراتو په اړه معلومات راکړئ که د دې پړاو مذاکرات کامیاب شي او تاسو یوې نتیجې ته ورسیږئ څه لاسته راوړنې به ولري دا مذاکرات؟ بسم الله الرحمن الرحیم که دا مرحله کامیابه شي او ان شاء الله تعالی امید لرو چې کامیابه به شي لومړۍ ګټه به مو دا وي چې د امریکا، متحدینو، ایتلافیینو ټول عساکر قراردادیان، روزونکي او مشاورین به له افغانستان څخه په ټاکل شوي مهال وېش مکمل وځي او من کل الوجوه به ان شاء الله تعالی اشغال خاتمه پیدا کوي. دوهمه ګټه به مو دا وي چې د افغانستان استقلال به اعاده کېږي. درېیمه ګټه به مو دا وي چې د شهیدانو، مجاهدینو او د ټولو دیندارو او غیرتمندو هېوادوالو چې ارمان دی د اشغال خاتمه و پوره او قرباني به یې مثمرې وګرځي. څلورمه ګټه به مو دا وي چې سرتاسري سوله، امنیت او د واقعي اسلامي نظام قایمولو لپاره به لاره هواره او لوی مانع چې اشغال دی، له منځه لاړ شي. په مطبوعاتو کې دا واضح ګرځي چې په نږدې راتلونکې کې به یو شمېر بهرني عسکر له افغانستانه څخه ووځي او اوربند به کیږي که په دې اړه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ چې له توافق وروسته به د امریکا ټول عسکر له افغانستانه وځي او که یوه برخه یې او د اوربند په اړه واقعي معلومات څه دي؟ چې د امریکا له متحده ایالاتو سره د اشغال په خاتمې باندې توافق ته ورسیږو او دا توافق د بین المللي شاهدانو په حضور کې اعلان شي بیا به بین الافغاني مذاکراتو داخلیږو او په بین الافغاني مذاکراتو کې به د اجنډا یو موضوع اوربندم وي بیا چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې په مهم مسائلو لکه اسلامي نظام قائمول د اساسي قانون تدوین په اړینو اصلاحات او سیاسي نقشې باندې توافق وشي بیا خو اوربند څه چې جنګ به هم ان شاء الله تعالی له ګران هیواد نه ختم او ځای به یې سرتاسري سوله او امنیت ونیسي بله شیخ صاحب دا اوسني مذاکرات چې روان دي دا خو د افغانستان د اسلامي امارت د اتلس کلنې مبارزې او په مجموع کې د افغانستان د مظلوم او دردېدلي ولس د څلوېښت کلنې مبارزې د نتیجې وخت دی تاسو د مذاکراتو په برخه کې د اسلامي ګټو په نظر کې نیولو سره همدارز شرعي اړخونه او ملي منافعو په نظر کې نیولو سره له څومره دقت نه کار اخلئ که په دې اړه جزیات راسره شریک کړئ په مذاکراتو کې موږ اسلامي، شرعي او ملي ارزښتونه په ډېر دقت سره په نظر کې نیولي او نیسو یې او د همدې ارزښتونو لپاره مو د اتلس کاله بې شماره قرباني ورکړي. په هېڅ صورت کې به انشاءالله تعالی له اسلامي او ملي ارزښتونو څخه تنازل ونه کړو او نه مو کړی. په هره مسله کې او په هره پرېکړه کې موږ خپله په مذاکراتي ټیم کې په سیاسي دفتر کې او د افغانستان د مشهورو منل سوو او مجاهد علماو سره مشورې کوو او د هغو د فتواو په مطابق باندې موږ د مقابل لوري سره دا مسایل مطرح کوو او د د همدې شریعت په مطابق کې به موږ له دوی سره فیصلې ته ان شاء الله تعالی رسیږو شیخ صاحب تاسو خو همیشه ویلي چې له کابل ادارې سره به مذاکرات نه کوئ اوس چې د بین الافغاني مذاکراتو او غونډو خبرې کیږي د دې څه مطلب دی ایا په دې کې به د کابل ادارې سره هم مذاکرات ترسره شي که په دې اړه د اسلامي امارت رسمي دریځ راته روښانه کړئ. افغانستان د اسلامي امارت پخوانی او اوسنی موقف دا ده چې د کابل اداره د حکومت په حیث باندې په رسمیت نه پېژنو او نه د حکومت په حیث باندې ورسره مذاکرات کوو. البته که په بین الافغاني مذاکراتو کې د کابل د ادارې کوم نماینده د یو جهت په حیث باندې لکه د نورو بین الافغاني جهاتو نمایندګان چې په ټیم کې موجود وي دوی هم وي موږ مانع نه یو او د یو جهات په حیث منو البته د حکومت نماینده نه بولو او نه د دوی حکومت موږ په رسمیت باندې پیژنو داو د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر او د مذاکراتي ټیم غړی شیخ الحدیث محترم مولوي شهاب الدین دلاور صاحب چې د روانو مذاکراتو په اړه یې معلومات راکول.